بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد ورونه دي الله تعالى فضل و کرم شو موږ تاسو باندې چې د فکری درسونو په سلسله کې یو څه درسونه موږ تاسو واوریدل اول درس موږ تاسو په افغانستان کې د معاصرو فکری او سیاسي جریانونو په باره کې وو او دا درس هم په دې مقصد واخیسته په دې خاطر هم واخیسته چې موږ د خپل وطن نه په خپل وطن کې له موجودو خلکو نه له موجودو سیاسي او فکری تنظیمونو نه د غوی له عقایدو او د غوی له نظریاتو نه او د خلکو په اجتماعي ژوند کې د غوی له تاثیر نه خبر شو ترڅو لاغوي سره یو مناسب تعامل وکولای شو او د هغوی په اړه یو مناسب موقف او دریز ولرلی شو په دې سلسله کې اول درس د کمونیزم او کمونستانو په باره کې و چې کمونیزم څه شی ده او کمونستان څوک دي کمونیزم څنګه منځته راغی څنګه روسیا او بیا شوروي اتحاد جوړ ک او بیا افغانستان ته څنګه راغی په افغانستان کې له کومې لارې راغی دلته یې څه وکړه څه ډول په خلکو باندې خپل حاکمیت وچلاو او دلته کوم فجایع او ظلمونه تر سره کړه څنګه بیا لمنځه لاړل او آیا دا چې اوس ټول لمنځه تللی دی او کشته او د دوی په اړه باندې د موږ تاسو ایمانی موقف باید څه شی وي د دوست په سترګه ورته وګورو که د دښمن په سترګه دویم جریان بیا د اسلامی جریانونو په اړه باندې و شپاغه کې خانقاهي جریان او تحریکی جریان او ورپسې بیا د طالبانو د حرکت جریان چې د شلو کلونو رئیس په افغانستان کې خپل نقش لري د خلکو په ژوند باندې خپل اثر لري او د ټوله دنیا سره مقابله روانه ده د ټوله دنیا له کفارو سره د دوی په اړه باندې یو څه تفصیلی معلومات سره واوریدل په دوی پسې بیا د دیموکراسي او دیموکراتانو په باره کې درس وو د دیموکراسي د تاریخ په باره کې وغږېدلو چې په غرب کې څنګه را پیدا شوه ولې خلک مجبور شول د کلیسا په خلاف بغاوت وکړي په اروپا کې د خلکو اجتماعي ژوند څه ډول وو څو طبقې وي د پادشاهانو د طبقې څه حیثیت او نقش وو د پاپانو او مذهبي پادریانو کشیشانو د دوی څه نقش وو په ټولنه باندې څه ډول دیني استبداد چلاوه د ساينس او د نوو اکتشافاتو څه رول وو او د نوي اکتشافاتو په اړه باندې د کلیسا څه موقف وو او ولې خلک په دین باندې بدګمانه شول او بیا هم د دیموکراسي تعریف ووایه په تعریف پسې بیا د دیموکراسي حقوق او ازادۍ وي او له اسلام سره د دیموکراسي د ټکر په اړه باندې کافي پوره تفصيلات وو کافي پوره تفصيلات وو د دغه تفصيلات په اړه باندې موږ تاسو د قران کریم آیاتونه د اسلام احکام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او کړنلاري او د دیموکراسي په اړه باندې د شریعت پر اړه کې د اسلام د موقف په اړه خبره وکوله تر هغه وروسته بیا موږ او تاسو په بل درس کې چې هغه هم د مهمو درسونو د جملو نه جملې نه هغه د افغانستان د اوسنی اساسي قانون په اړه باندې چې آیا اوسنی اساسي قانون افغانانو جوړ کړی ده که امریکا جوړ کړی بیا که افغانانو جوړ کړی په افغانانو کې مسلمانانو جوړ کړی که سیکولر او نه مسلمانو خلکو جوړ کړی په دې باندې بیا وغږیدو چې په دې قانون کې کمی کمی ماده داسې دي چې هغه صراحتا له اسلام سره مخالف دي او په افغانستان کې د اسلام د تطبیق یو مخیز مخنیوي کوي په دې باندې تفصیلی دو درې وخت درسونه تیر شول او په آخر درس کې بیا موږ تاسو په دې باندې سره وغږیدلو چې څنګه جهاد وکاو په کوم کیفیت او کومه طریقه باندې جهاد وکاو او لخپل ولس سره څنګه تعامل وکاو دا دوه مهمه موضوعګانې وي او په پوره تفصیل باندې خبر ور باندې وکول دي الله په فضل او کرم باندې چې جهاد څنګه وکړو د جهاد علم څنګه حاصل کو د جهاد آداب او احکام او مسائل څنګه زده کو او د جهاد لپاره اعداد څنګه وکړو تیاری څنګه وکړو فکری معنوي او رواني روحي تیاری څنګه ورته وکړو او مادي تیاری څنګه ورته وکړو بدني تیاری څنګه ورته وکړو د وسایلو په لحاظ تیاری څنګه ورته وکړو او پوزي او عسکري علوم څنګه زده کو ترڅو د دښمن سره سمه مقابله وکولای شو مطلوبه مقابله وکولای شو هسې نه چې د فوزي زده کړې د نه زده کړې په صورت کې موږ خپل وسایل ضایع کو او خپل جګړه د دښمن په خلاف په داسې یو کیفیت باندې وکړو چې هغه مؤثره نه وي او رستم بیا هم دا ویل چې له خپل ولس سره څنګه تعامل وکړو د دې ولس په منګ باندې څه حقونه دي څنګه گزاره ور سره وکړو دوی چې موږ ته په خپل کور کلی کې ځای راکړي دوی چې موږ ته ډوډۍ راکړي دوی چې موږ ته پناه راکړي دوی چې موږ وسایل ځان سره خوندي کوي دوی چې موږ ته لار راکړي موږ چې د دوی ځامن یو د دوی اولادونه یو دوی د موږ پلرونه میندې خويندې ترونه خپلوان دي د دوی په موږ باندې حق دی د دوی حقوق په باره کې تفصیلی وغږیدو او په دې باندې سره خبره وکوله چې د ځوانانو په اړه موږ تاسو کوم مسولیتونه لرو مسولیتونه په دې باره کې څه شي دي د کشرانو او نوي نسل د ماشومان په اړه څه مسولیتونه لرو د مکتب او نصاب او پانتون او تعلیم او تربیه او مکتبي او معلم په دې اړه څه مسولیتونه لرو څنګه تشویق کو څنګه خدمت وکړو څنګه د تعلیم او تربیه ملاتړ وکړو څنګه خپل ولس له بیسوادۍ نه راوباسو او په عین وخت کې څنګه په تعلیم کې د فساد مخه ونیسو پردي نظریات را وارد شوي جهالتونه او جاهلیتونه چې په یو او بل نامه په نصاب کې ځای کړي دي لغې نه خپل ولس خپل ملت څنګه خبر کو د علما او اهل فکر نظر پام څنګه ورواړه ورته ترڅو داسې نشي چې بیا د دغه نصاب لاره نه د دین دښمنان د وطن دښمنان د خاورې دښمنان د امنیت دښمنان د اخلاق دښمنان په خپل لاس بیا وروزو او یو وخت بیا ګوري چې یا د کفارو په صف کې ولاړ دي يهودو په صف کې ولاړ یا د روسانو په صف کې ولاړ یا د هندوانو په صف کې ولاړ یا د نصرانیانو په صف کې ولاړ وي یا د الحاد په صف کې ولاړ وي یا د نشنلیزم په صف کې ولاړ وي یا د دیموکراسي په صف کې ولاړ وي یا په یو بل ګمراه کونه نظریه کې ولاړ وي دا د موږ تاسو مسولیتونه دي په دې باندې باید ځان پوکو او خپل مسولیتونه درک کو د درسونو سلسله په همدې زمنګ او تاسو بیا پای ته ورسوله او له تاسو سره وعده کړې وکړل چا سره په دې باره کې د دې تیرو درسونو په باره کې څه پوښتنې پاتې وي په ځین شیانو باندې پوه شوی نه وي او یا په دې اړه خپل معلومات ورسره وي لمنګ سره شریکوي یا څه وضاحت ورکوي یا څه وضاحت غواړي موږ ویل چې د ماخه منځ نه ورسته به بیا د سوال او جواب فرصت وي اوس هغه وخت را رسیدلې ک لورونو سره په دې باره کې چا سره پښتنه وي چې د وضاحت غوښتنه وي نو په نوبت باندې یو یو کس پوښتنه کوي مختصر مختصر جواب به ان شاء الله ورته وایي مهرباني استاد محترم جزاکم الله خیر الجزا سبب به وجود آمدن فلسفه دموکراسی را آموختیم و سوال این است که سبب به وجود آمدن فلسفه کمونیسم و کمونیست ها چی بود؟ من خدمت شما عرض کردم که سبب به میان آمدن دموکراسی و لیبرالیزم و سکولاریزم در اروپا استبداد کلیسا و استبداد خاندانهای شاهی بود امی عین سبب مثل که برای به وجود آمدن سکولاریزم است امی عین سبب برای به وجود آمدن کمونیسم هم است وقتی که اروپایی ها در مقابل دین موقف گرفتن کله چې اروپایانو د دین په مقابل کې موقف ونیو یو د دښمنۍ موقف یو د مخالفت موقف په دین باندې د نه باور موقف نو بیا اروپایان په دوه ډوله تقسیم شول یو ډول خلک یې داسې و چې هغوی یو مخیز انکار وکاو له دین نه له اله نه له رسول نه له آسماني کتابونو نه له معنویت نه له آخرت نه له هر څه نه انکار وکاوه او وای دا ارڅ څه شي دي دا وای دی ولسونو اپین دي په دې باندې وای دا د دین خلک ولسونه په باندې مخ به هوشکې تخدیري ترڅو چې دوی مال ورنه وترټي دوی اموال ته نه واخلي دغه ډله خلک بیا ورسته په کمونیزم کې راخکاره شول د دوی نه بیا کمونستان جوړ شو او د دوی له نظریاتو نه کمونیزم جوړ شو سبب همغه یو وو د خلکو بیخي یو مخیز انکار وکاو له دین منلو نه او له دین سره صریحه دښمنی شروع کړه دویمه ډله خلکو په اروپا کې دویم نو خلکو په اروپا کې هغه بیا بل موقف غوړه ک چې د دوی له موقف نه چندان ډیر فرق نه درلود هغه دا چې دوی ویلي منګه سید الہ منو پیغمبر منو آخرت منو خو یوازې په خپل تصور کې او په خپل وجدان کې منو وي سید چې الٰه شته خالق د انسانانو د دنیا د ارڅ خلقت امغه کړي طبیعت نه دی پیدا کړی الله پیدا کړی خو لمزه کې سره غرض نشته انسانانو سره غرض نشته موږ به خپل ځان ته قانون هم خپل جوړو شریعت هم خپل جوړو روا او ناروا هم خپل ټاکو د خو بد حکم هم په اشیاء او اشخاص باندې په خپل کو د الٰه د لمن سره غرض نه رسول منو د رسول رهنمایي منو چې د موږ خوښه شو د یکشنبه پر ورځ کلیسا ته ورځو هغه ته یو څو ترانې مرانې یو څو موسیقي موسیقي یو څو نغمه مغمه ته نوورو هغه چې د کلیسا خلک ورته د رسول د طریقې په نامه باندې معرفي کوي وایي که هدایت تم ضرورت شو د رسولانو لارښوونې تم ضرورت و بس موږ ورځو ورته دوی درپسې نه راوځي حکومت ته درپسې نه راوځي اقتصاد ته درپسې نه راوځي سیاست او ډیپلوماسي ته درپسې نه راوځي تجارت او مالیاتو ته درپسې نه راوځي اخلاقو ته د نه راپسې راوځي من پوه شو خپل اخلاق چې څه ته بد وایي هغه بد چې څه ته ښه وایي هغه ښه دین ته اجازه نشته چې د موږ په ټولنیز ژوند کې په اخلاقی ژوند کې مداخله وکړي نو د کمونیزم د منځته راتللو او د سیکولریزم یا د دیموکراسي د منځته راتللو سبب د دواړو نه یو شی و منتهزین ډیر متشدد چې دغه بیا کمونستان جوړ شو او ځینې منافق صفته چې د هغه نه بیا د سیکولر او لیبرالان او دیموکراتان دا خلک ته نه جوړ شو نور سبب تقریبا په اروپا کې یو ډول اجتماعي او دینی حالات وو مهرباني استاد محترم الله دې تاسو ته اجر درکړي دیموکراسي باندې خو ډیر ښه پوه شو دا نشنلیزم که لږ څه راته تشریح کوي ډیر احسان به مو وي نشنلزم بیل نظریه ده بیل شی ده دیموکراسي بیل شی ده د دیموکراسي خپل ازادۍ دي او خپل حقوق دي هغه بیل تفصیلی بحث دی تاسو د فکری پوهنې په کتاب کې وګورئ په پښتو او فارسی ټول مفصل لیکلی دی یالته خو نشنلزم یو بیل نظریه ده نشنلزم د نشن نخستل شوی ده نشن قوم ته وایي قوم ګرایي ته قوم پرستی ته خپل قوم په هر حالت کې تر نور غوره بللو ته وای او دې ته وای چې په هر حالت کې دې د تا قوم تر نور غوره وبلل شي او په نور د حاکمیت وکوي د تا دوستي او دښمني د قوم سره په دې خاطر ده چې دا د تا قوم ده دوستی د ورسره په دې خاطر ده چې دا د تا قوم ده نه په دې خاطر چې په دوی کې کمال شته ده زه په دې خاطر مثلا الله دې نه کوي په دې خاطر د پښتنو سره زه مینه کوم چې زه پښتون یم او دوی پښتانه دي نه په دې خاطر چې دوی دیندار دي دوی مجاهدین دي دوی غازیان دي دوی غیرتی خلک دي په دې خاطر نه او بیا که په دې پښتنو کې کافر وي خدا نه خسته زی په دې خاطر خو کوم مين ور سره کوم چې د مادي قوم د خیر د کافر هم ده یا مثلا یو عرب را پاتېږي وای چې د ما عرب خوښ دی چې هر څوک ده که يهودي عرب ده که مسیحي عرب ده که درزي عرب ده که ماروني عرب ده که مسلمان عرب ده او په دې خاطر چې زه عرب نو دوی عرب دي نو د ما خوښ دي او چې عرب نه وي هغه تر منګه کم دي او بیا وایي د اسلام منګه ځکه نه منو د نشنلستان او عرب نشنلستان چې دا منګه ټوټه کوي دا منګه یو بل نه سره بیلوي ټول نشنلستان هم دغه وایي د اسلام په خلاف دی موقف ځکه نسی وایي چې اسلام بیا په منګه کې کافر او مسلمان را وباسي کافر رانه بیلوي مسلمان رانه بیلوي نه وای ځکه موږ اسلام نه منو په دې کې پرې چې موږ یو پاتې شو قوم هم سره یو شي د نور په مقابل کې موږ قوي شو نو نشنلیزم یو بیل شی ده او دیموکراسي یو بیل شی ده دیموکراسي د لفظ تحقیق او لغوي معنی د دیموکراسي شی نه اخو موږ تاسو په تفصیل باندې وویل په درسونو کې چې دا د دوه لفظونو جوړه ده یو د ولس په معنی او بل د واک په معنی دوه یوناني لفظونه دي چې د یو معنی ده ولس د یو معنی ده واک او ترکیبي معنی ده د ولس واک همدغه وجه چې پښتو کې ورته د بيدینه دیموکراسان ورته ولس واکي ورته وایي یا په فارسی کې ورته مردم سالاری وایي مردم سالاری یعنی د مردم سالاری ده دغه حاکمیت ده په باندې د ولس واک ده کلورستان چاته ویل کېږي چې مثالونه کوي سیکولرزم دې ته وایي چې دین ته دې په دولت کې ځای نه ورکي یعنی دولت دې د دین په اساس نه ولاړ دین دې یوازې د انسان په خپل شخصي ضمیر کې وي د باندې په حکومت کې په سیاست کې په تجارت کې په روا ناروا کې په خارجي تعاملاتو کې په سوله په جنگ کې په اقتصاد کې په دې شان ته په د ژوند په یو چاره کې د هم دین ته اجازه نه ورکول کیږي که څوک دینداری کوي نو په خپل ضمیر او وجدان کې دینداري او که د الله سره رابطه کوي بس یوازې مسجد ته ورځي د کلیسا ته ورځي باقي په ژوند کې به دغه څه تاثیر نه وي په دین نه ولاړ ژوند ته سیکولریزم وایي په دین نه ولاړ ژوند او هغه خلک چې د ژوند په ټولو چارو کې دین نه تطبیقي یا د تطبیق اجازه نه ورکي دا سیکولر خلک دي یا د ژوند او د دین بیلتون ژوند په خپل خوخه چلول او دین په خپل ضمیر کې بندي ساتل یا په مسجد کې بندي ساتل نور د ژوند لپاره د ټولو چارو لپاره خپل لارې چارې لټول په خپل خوخه د اکثریت پر رائے یو شی جوړول چې پار شي باندې اکثریت رضا شو هغه دین چار چې اکثریت نه منه هغه بی دینی نو دې ته سیکولریزم وایي دیموکراسي او جمهوریت افغانستان ته چا په دور کې راغی دا قصه خو موږ وګدا تیر کړ دا خو بیا سره نه راګرځو ځکه دې باره کې خو موږ تاسو ډیر وګدا سلسله درسونه وویل خو شروع دې امان الله خان د وخت نه کړي وکنه ها تفصیلی درسونه مو چې د امان الله خان د وخت نه او د امان الله خان نه مخکې یو خطرناک شخص موږ تاسو یاد کړو چې هغه د دې ټولو سبب شخص نوم دی محمود ترزی نوم دی استاد محترم الله د اجر درکړي د د خلافت د سقوط سببونه څه او عبدالله عظام شهید په خپل کتاب کې د نشنلیستي حرکتونو کوششونه ته اشاره کړې ده چې د هغه هم باعث د سقوط د خلافت اسلامي شول آیا امان الله د اتاتورک سره رابطه درلوده او کنه امان الله خان یو نشنلیست سړی نه و امان الله خان یو سیکولر سړی و د نشنلیزم نظریه هغه ډیره نه درلودله او د خلافت په سقوط کې امان الله خان څه رول نه درلود ځکه خلافت سقوط په 1940 کې سلیریش کې په ترکیه کې رسما اعلان شو په داسې حال کې چې تر دې مخکې تر دې 14 کال مخکې 14 کال مخکې عملا خلافت لغوه شوی و او الته کې د اتحاد او ترقی د ګوند واکمنی و او هغه قانون اساسي جوړ کړو چې دستوري باله او حکومت په داسې ولار چاره باندې چلاوه چې هغه په بيدینۍ باندې ولاړ او پادشاه اسې یو سمبول په حیث باندې موجود و نو امان الله خان په هغه وخت کې ویخي پادشاه نه و ځکه امان الله خان په 1919 کې راغلی ده او او د سلطان عبدالحمید خان عزل کېدل او دغه د وراره راوستل هغه تر دې ډیر کلونه مخکې و خو په نظریاتو کې دا ټول سیکولران چې هر چیرته دي د سره شریک دي نظریه یو ده او د خلافت د سقوط یوازینی سبب د نشنلیستانو راپورته کېدل نه و د غرب دښمنۍ وي د نشنلیزم د ترکی او عربي نشنلیزم منځ ته راتلل و په مسلمانانو کې جهالت و او همدا رقم ته د خرافات او د بدعات او د فاسد او عقیدو شتون د خلکو په ذهن کې و تنبلی و حب دنیا و د جهاد نه بیرته پاتې کېدل دا ټول اسباب سره راجم شو او د خلافت د سقوط د اسانه همنځ تراغله مهرباني ما سوال دا استاد موږ تاسو خو د اساسي قانون په هغه د درې ورځې تاسو درس ورکړو او موږ ته په ډاګه معلومه شوه چې د اساسي قانون سل په سل اسلامي نه ده اسلام په خلاف بله د په بل درس کې موږ بل دا خبره کړو چې موږ تاسو باید ځان نه قاضیان جوړ نه کو کنه نو هغه خلک چې اوس د اساسي قانون ټول ماده او ټول قوانين په ځان تطبیق او منی او هغه ته خدمت کې لګیا دي ملاتړ کوي او هر رقم سرخندنې ته تیار دي کنه اساسي قانون لپاره نو موږ ته اوس دلته د مختات نظر لپاره کومه خبره پاتې چې دا غوي ته مقابله کوي دا خبره ده منګه لوي خو نه په تفصیل سره او د دلایلو پرانا کې دا ثابت کړه چې اساسي قانون اسلامي نه ده دا خو یو اتفاقی خبره شوې موږ تاسو ترمنځ کنه ها په د درس په اخر کې یا په اخري درس کې دا خبره وکول چې تاسو بل ځان نه مفتیان نه جوړوي فتواوې بنه لګوي په خلکو هر چا ته بنوي ته مرتد شوي ته بيدینه شوي ته کافر شوي ته واجب القتل ما ویل چې دا د تاسې کار نه ده دا د علماو کار ده دا د هغو خلکو کار ده چې په دین باندې پوي دي دلایل ور معلوم دي د خلکو د وضعیت نه خبر دي د کفر او د عدم کفر او د بدعات او د ناروا او د حرام او حلال ترمنځ تفصیلی په دلایل او دلایل ولاړ فرق ور معلوم ده دا د علماو کار ده تاسو په دې باره کې علما او ته رجوع کوئ په خپل مڅوک کافر کوي مڅوک لدینه باسي مبچا باندې د ارتداد تاپی لګوي مڅوک تکفیروي دا د تاسو کار نه ده دا د علماو کار ده خو اوس پښتنه دا ده چې لکه دا ورور شوی چې یو څو یو څو امدغه اساسي قانون مني او لدی هر څه سره مني او موږ ته معلومه هم شو چې اساسي قانون اسلامي نه ده او هغه یې مني نو د ده په اړه باندې د موږ موقف باید څه شي څه ورته ووایو همدا دې پوښتنه وه دغه د مختات نظر چې تاسو ویل چې باید تاسو احتیاط وکړئ کنه او محتاط ځان نه جوړ کړئ او تاسو محتاط ځان نه جوړوي او محتاط اوسئ په دې باره کې داسې مې درته ویل کړ نو په دې باره کې ورونو خبره بیا عالم علما او علم ته راځي کی ځکه څوک چې دغه قانون مني دا داسې نه دي چې ټول یو ډول خلک دي ځینې لزړه مني د دې قانون ملاتړ دي د دې تنفيذ غواړي د دې خبرول غواړي په دې باندې د خلکو ژوند جوړول غواړي او په هر صورت دا په خلکو باندې عملي کول غواړي د زور او د زندان په زور باندې د ټوپک په زور باندې د تهدید په زور باندې د تشويق په زور باندې په نصاب کې خلکو ته د تدریسولو د یو اجتماعي پوهاوی لاره نه په خلکو باندې دا قانون په هر صورت باندې منل غواړي په دې کې هیڅ شک نشته دا خلک کافر دي یو هغه خلک دي چې هغه بشرګان په دې پوی نه دي چې په دې کې دي څه د منګو تاسو د افغانستان خلک بې سواد خلک دي اکثریت بې تعلیم خلک دي په خپل یو مړی روزي په سره لهند ورک خلک دي چې ګوري په ټول کلی کې به یو سړی داسې نه پیدا کیږي چې هغه خط ولیکي زه به له ایران نه له دوبۍ نه له بل ځای نه ورته خط را لېږلی هغه به مزدوري ته تللی پلار به خط کله یو کور ته نیخي کله بل کور ته کله بل کور ته ته وګوره د ما زوی څه را لېږلي یا به په خپل چې زوی ته خط ورلېږي نو بیا به انتظار وباسي چې کوم مکتبه الک پیدا کی یا کوم ملا پیدا کی دا ورته وایي هغه خپل مشکلات ورته وایي یا خپل د مطلب ټکی ورته وایي هغه بیا په خط کې ولیکي نو په دې خلکو باندې د تکفیر حکم کول او هغه حکومت ورته ویل چې بس دې قانون کې بسم الله الرحمن الرحیم په اخر کې لیکل او من الله توفیق په اخر کې شته دا په منځ کې دا ویل دي چې د اسلام سره به مخالفت پکې نه وي نو هغه ته نور چې پاتې شو هغه خود اسلامي غني شروع کې بسم الله شته دا دا ویل چې د افغانستان د خلکو دین اسلام ده او په منځ کې بیا دا ویل چې د اسلام مخالف قانون به نه جوړیږي باقی مانده د تفصیلی دلایلو نه او د کفر د علتونو او د وجوه او د دلایلو نه غت خبر ده نو دغه په باره کې بالکل د حکم نه صادق کیږي دلته د هر چا معامله بیل بیل ده هغه خلک چې جاهل دي هغه خلک چې ناپوه دي دغه بیل حکم ده هغه خلک چې عالم دي پوه دي او قصدا دا شی کوي دغه بیل حکم ده هغه خلک چې تیر وتلی دي هغه ته د دعوت حکم ده هغه په پوهوي پوهاوی ته ضرورت لري نو دا مسله تفصیلی ده دا داسې نه ده چې یو حکم د پټولو باندې علی الاطلاق په یو وخت کې په یو ډول نافذ شي نه د اسلام فقها دا وایي نه علما دا وایي او نه د دین د مزاج د چې خلک د په دغه ډول باندې حکم ور باندې ولګول شي په نظامی ډګر کې هم ولاوي ټوپک ولاس په دې باره کې تاسو ان شاء الله مولوی صاحب تفصيلي درس درکوي د نظامیانو په باره کې تفصيلي درس را روان ده هغه به تاسو ته غدر کی او هغه کتاب چې تاسو ته درو خو ده چې د طاغوتي حکومتونو کې د عساکرو او د قاضیانو او مفتیانو او د څارنوالانو او د دینه د مدافعینو شرعي حکم هغه کتاب حواله ما تاسو درکړه په هغه کې وګوره هغه کې تفصیلی معلومات شته او نور به تاسو مولوی صاحب په دې باره کې پوره شرعي معلومات درته درکې د ما د معلوماتو بڼه یو ډول فکری بڼه ده فقهي نه ده زه تاسو ته فقهي احکام نه وایم زه تاسو ته یوازې د تاسو مسؤلیتونه درخیم چې دغه مسؤلیتونه کې تاسو دغه لار غوړه کوي او چې کله داسې یو پیچلې ځای ته رسیږي نو به الته خپل اقدام مکوي د شرع علما او ترجو کوي د شریعت علما به تاسو ته حکم به درته بیانوي او بل فرض که په هغه صورت کې تاسو خطا هم شي دغه په حکم عمل وکوي او هغه خطا شوی نو په هغه صورت کې بیا تر ډیر ماخوذ نه ځکه تا به یو شرعي عالم په شرعي دینی فتوا باندې عمل کړی وي نو په دې باره کې مولوی صاحب تاسو ان شاء الله تفصيلي درسونه وای هغه به بلغنه پښتنه وکوي او استاد محترم ما بل ورځ ته هغه د طالبانو د تدریجي راتګ په اړه چې کندهار کې دا وي ډیر شو بیا د وخت تیر د سننګرهار تراله ما ته دا مهمه ده چې زه ځوانانو ته د کفر او د کفارو د توتیو د دسیسو په مقابل کې د دوی مسولیتونه ور واضح کم پات شو د شخصیتونو معرفي چې ملا برجان څوک او فلانه ملا څوک دغه نو معنی ډیر وخت غواړي زه باید په دې وبسې وګرځم او به کورونه پیدا کوم او د معلومات وکوم او بیا دغه مازی معلومه کوم دغه د درس او د تعلیم درجه معلومه کوم شخصیت معلوم کوم او دغه بیا د فکر سویه معلومه کوم او په غو باندې بیا زه حکم کوم چې دا څوک او څه ډول سره دا د ما د معلوماتو د صحیح نم بیر بیرون دي او شاید ویم نه کولای شم نشته معلومات راته موږ کې بعضي خلک دي هغه چې هغه کې و چې ولا دا پلان کې نور علی غلې او دا د پلان کې شي لپاره علی غلې نه هغه یو معلوم الحال سړی او دغه سیم خلکو نه بختنه وکوي هغه به د مور پلار کلی قوم تاریخ د ټول نمونه دروخي او بل د دښمنانو تبلیغات دونه ډیر کړي دي مسلمانانو چې د مسلمانانو ذهنونه مشوش کړي دي داس چا نه بختنه وکړي چې دغه سیمه سړی یو دی ور معلومي ورته ماته دغه په اړه کې معلومات نشته ها په دې کې دا معلومات را دا یو بيخي خینی معلومات چې هغه یو شخص و موجود و او اصلي نوم غالبا ملا امین الله و یو مجله کې مې دغه په اړه کې تفصيلي معلومات لوستلي و د طالبانو یو مجله د الصمود په نامه باندې او او د هغه نه پیغام چې په څویم کال څویمه شماره کې ده خو تاسو که ارشیف پسې وګورئ نو دغه تفصیلی معلومات دغه ژوند دغه کورنۍ دغه د پلار نوم دغه خپل اصلي نوم دغه د جهاد مراحل د روسانو په مقابل کې د جهاد د کمونستانو په مقابل کې د جهاد او بیا په اوسنی تحریک د جهاد دا ټول شیان هلته پکې لیکلي تاسو هلته رجوع کړئ ما ته اوس هغه معلومات په ذهن کې نشته ده خو مرجع مې درخو د هلته یو پوره مقاله د په باره کې شته ده ها رسل دا شاهي نظامونه چې د وسم نشته د چړاو شو دا د شریعت لاندې څنګه دا د تکرار لري کنه شاهي نظامونه لکه د سعودي حکومت لار مرشي زی به په بچا شي هغه مرشي په بل شي اسلام د اسلامی سیاست یا د اسلامی نظامداري په باره کې په دې باره کې د فقهاو تفصیلی بیانات شته چې اوس شاهي نظامونه څنګه دي جایز دي که ناجایز دي د غلبي او د قهر د تسلط قهريه تسلط چرته د دې باره کې د فقها او آراشته ده هغه یو تفصيلي بحث دی په دې باره کې زه اوس څه نشم ویلای ځکه د ما معلومات هم نشته د دې باره کې خو یو شی درته ویلای شم هغه ده چې کچیرته یو شاهي نظام اسلام تطبیق کی نو په هر صورت تر بل هر کودتايي نظام تر انتخاباتي نظام تر بر هر ډول نظام غوره دی ځکه چې په هغه وطن کې کم تر کم استقرار راځي او د هر پادشاه په مړ کېدو باندې به با الته بیا لسره یا د هر درې څلور کلو په تیرېدو باندې بیا لسره ګډوډي بې ځای مصارف کمپاینونه قصې دا شان به نه راځي په دې شرط چې اسلام ته ملتزم وي اسلام نافذ کی دا په یقیني ډول تر نورو غوره ده او دا چې شاهي نظام دی او امثل او تر ټولو غوره نظام یو همدار د اسلام نظام وي دا داسې نه ده په موجوده نظامونو کې که اسلام تطبیق کی د تجربې په لحاظ تر نورو نظامونو بغوره وي خو البته د اسلامي نظام شکل شاهي نظام نه ده کېدای شي په ځینې حالاتو کې اسلامي نظام ته ورته یو شی وي اسلامي د اسلامي سیاست او د په اسلام کې د سیاسي نظام د تصور کتابونو ترجمه کوي په دې باره کې کافي معلومات شته دي الله دې خیر درکړي جهادي حرکت کوم جهادي حرکت وو او که نه وو د علت او دلیل څه وي چې جهادي حرکت به هغه نه وو دا د تاریخ لپاره د تاریخ ته رجوع کوي تفصيلات د دې دونه ډېر دي په میاشتو میاشتو باندې نه خلاصيږي خو یو خبره پکې یقیني ده چې د کمونستانو په مقابل کې او د روسانو په مقابل کې چې کوم جهاد وشو د دې جهاد ریشه او منشا او شروع د ظاهر شاه په وخت کې شوی و په فکری لحاظ باندې په تربیوي لحاظ باندې په هغه وخت کې د تشکل موندلای وو او دا افکار په هغه وخت کې برجسته شوی او معلوم شوی او پیروان معلوم او مشران معلوم وو او بیا د ظاهر شاه لخوا نه بندیان شوی وو ظاهر شاه په دوی په زندانونو کې اچولي وو دوی باندې بندیزونه لګولي وو د دوی په مقابل کې کمونستانو ته د فعالیت اجازه ورکړې وو او وروسته بیا داود خان تر هغه سخت موقف نورم ته د دې په مقابل کې ونیو مغه لګلا تګلارې تعقیب کړه تر دې چې بیا کمونستان راغله نو د روسانو په مقابل کې د کمونستانو په مقابل کې چې کم جهاد شوی د دې به خورشي د ظاهر شاه زمانه ته ورګرځي تشکل په هغه وخت کې شوی او ورسته ورسته بیا د تکامل مرحله طی کړي او د تکامل نه ورسته بیا د تنازل مرحله هم طی کړي دا یقیني خبره ده چې د ظاهر شاه په وخت کې د دې شروع شوی و مولوی صاحب دا تیر دغه چې هغه کمونستان کنه د اوس وخت کې حکومت کې کار نه کوي کنه او توبه نه لېستلې او د دوی دغه وسنګي لکه ما حکم به مغه کړ لکه مخکې وایسته کوم دا وسره کېده ما دې باره کې څه نشم ویلی د شرعي حکم معلومات ماته دې باره کې نشته بیا چې مولوي صاحب راغی پوښتنه ترې نه وکوئ ما ته معلومات نشته زه چې څه شي نه پیږم هغه نه درته ځکه ما نه به الله پښتنه کوي قیامت پر ورځ چې نه پیدې نو ولې دی ویل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا دې هر څه نه پښتنه کی په دې باره کې ما ته معلومات نشته چې دوی سره څه وشي پخوانی کمونیست ده اوس په دې نظام کې کار نه لري خو د کمونیزم په عقیده باندې پاتې ده یو شی پکې یقیني ده چې دی دښمن دی دا چې څور سره وکی د دې حکم اوس ما سره نشته د مولویانو پښتنه وکړي هغه به درته وایي دښمن دی کافر دی د کې هیڅ شک نشته ده خو دا چې اوس محارب نه دی د هر کافر وجل خو ضروری نه دی کنه د هر کافر وجل په اسلام کې نشته ده د محارب کافر وجل دی پکې دا مو سره چې کفار طرف نه کوم فکری جګړه روانه ده مثال په تور د چا بدل کوو چې نور مختلف قسم جګړې هغه کوي دې خلاف باندې بس موږ موقف صحیح چې دې موږ دې سره کوم قسم فکری جګړه دې سره وکړو د حساب بدلول موږ وس نه رسیږي نو موږ باید موږ تاسو په دومره څه مکلف یو چې کولای شو که دا نشي کولای چې د ټول افغانستان نصاب بدل کړي دا خو کولای شي چې په دې موجوده نصاب کې چې څومره فساد دی دغه په اړه کې مضمون ولیکي او انټرنیټ کې شایع کې خپل غاړه خلاصه کې معذره الی الله او نور کار خلق ته ورس پرې ورپرې دي د قیامت پر ورځ کې الله پوښتنه درنه کوي چې د دې په اړه کې تاسو وکړئ ته ورته یا الله نصاب مې نشو بدلولای پادشاه نو ما وزیر نو ما رئیس نو ما قومندان نو ما قومي مشر نو ما زور واک مې نه رسید یوازې دا راته معلومه چې دغه دغه کې باطل او کفري ټکی دي دا مې د تا بندگانو ته واضح کړم اله دونه څه کول دا خو کول شي چې په خپل کور کې کینې خپل بلستن کې پښې وغځي قلم او کاغذ راواخلي او د نصاب کتاب د مخ کې هغه کفري ټکی تن را معلوم کې غربي نظریات تن را معلوم کې هغه په یو مضمون کې به ولي کې فیسبوک لاره نه انټرنیټ لاره نه ټوئیټر لاره نه مجلې لاره نه اخبار لاره نه د مضمون په شکل کې وکړي یا راوخلي هغه او آیات او حدیث پرانا کې د علماو د اقوال پرانا کې معلوم کې یو کسټ ته نه ډکه کې یو درس ته نه ثبت کې او ویب سټ ته ورکې چې نشر کې دا خو کولای شي کنه دا خو اسانه کار دا خو یوازې عزم غواړي دا خو نو ټوپک غواړي نه بودیجه غواړي نه لخر غواړي نه وزارت غواړي دا خو یوازې عزم او ایمان غواړي او علم غواړي بله د سم سره مناقشه کې که چا سره موږ غو کنه د اساسي قانون باره کې چې دا اساسي قانون کفر دی او د موږ مکمسله مسلمانانو د صحابه په ژوند او تګلارو باندې روان شو نو بیا دوی داسې مثلا موږ ته داسې که ډېر ویل شوي او موږ موږ ته کېدای شي نور هم وایي که نه هغوی وایي چې د صحابه ژوند د دې زمونږ ژوند سره ډېر توپیر لري او د هغوی ژوند ژوند چې مثلا مونږ روژه زکات دا دا مونږ هم کوو نوی قوانين او نظامونه جوړ کو نوی بندوبست ورته وکاو دا یاد کنه ته وشه دی داسې وای راته مخکې درته ویلی او پاینده کې هم درته وای دا خبره د دوی یا په جهالت باندې بنا ده یا په منافقت او کفر باندې بنا ده دا چې اسلام د دې نه عاجز وي چې د هرې زمانې د پاره دی د بشریت ژوند تنظیم کړای شي او لارښوونه د ورته ولري دا خو د قران نه منل دي قران کې خو الله فرمایي چې ما دین درته مکمل کړی دی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا دا خو یوازې د مدینه د خلکو لپاره نو مکمل کړي دا خو د قیامت تر ورځې ټول انسانان راځي د ټول لپاره د دین مکمل ده ها اوس په دغه مکمل دین باندې عمل څنګه وشي دغه استنباط څنګه وشي مسائل او احکام په حالاتو باندې څنګه تطبیق شي د علم ته ضرورت لري او بل خبره کته وای چې د اقتصاد لپاره نوې قوانين جوړ کو اسلام یو مکمل اقتصادي نظام لري د هر زمانه لپاره د مال د راجم کولو موارد دا هم اسلام تشخیص کړی دي د مال د مصرفولو موارد مصارف دا هم اسلام تشخیص کړی دي د سولې او جنگ لپاره اسلام خپل تګلارې لري که تاسو وګورئ د امام محمد رحمت الله علیه کتابونه سیر صغیر او سیر کبیر چې وګورئ دا ټول د اسلام په سیاست او ډیپلوماسي او سلم حرب باندې دي که تاسو د امام ابو یوسف رحمت الله علیه کتاب کتاب الخراج وګورئ د اسلام په اقتصادي نظام باندې ده که تاسو د ابن خلدون مقدمه وګورئ دا په اجتماعي او سیاسي نظام باندې هغه اصول تشخیص کړي دي د اسلام که تاسو عسکري وګورئ په لکونو کتابونه او په میلیونونو صفحې د اسلام د هر نظام په باره کې تفصيلات شته دا خو تاسو ته دوکه درکې یا دا خبره د دوی په ناپوهي او جهالت باندې بنا ده د اسلام د دومره لوی فقهي فکری ذخیره نه فرهنګي ذخیره نه خبر نه دي چې په میلیونونو صفحې ده او یا د منافقت لوجه ناس تاسو تیرباسي اسلام د دې هر څه لپاره تدوین شوی قوانین لري چې د هر زمانه لپاره صالح دي ځکه چې د ازمکه د الله ده دا بندگان دی الله دی او دا را لګلې قانون هم دی الله ده زه اسی ولله المثل الاعلى الله ته مثالونه نه بیانوم خو اسی د پوهاوی په خاطر یو مثال علما بیانوي وای دا د د ازمکه شده او دا کون د انسانان د ټول هرڅه موجود شې دي دا د الله تعالی فعلی نظام ده څه ډول نظام ده فعلی نظام ده او دا را لګلې کتاب دی الله قولی نظام ده څه ډول نظام ده قولی نظام ده نو تاسو د یو بشر په اړه کې راځي تصور وکړئ یو بشر یو فابریکه یو کمپنۍ هغه یو یخچال جوړي یا یو تلویزیون جوړي یا یو کمپیوټر جوړي بیا د هغه کمپیوټر د روغ چلولو لپاره په سمې طریقې د استعمالولو لپاره یو کټالوګ یو کتابچه ورسره ګدي چې خلاصې به دغه سي بندې به دغه سي تړې به دغه سي برق به دغه مرور کوي ترمیم به دغه ډول کوي کدا مشکل به پیدا شو دغه د علاج به کوي همدا سی وی کنه وي اوس که یو سړی اخیسته یې اخچال او کتابچه ور سره د تلویزیون بیا دغه تلویزیون دی کتابچه د معلوماتو پر اړه کې د کتلک د معلوماتو پر اړه کې د یخچال ترمیمي او خلاصي او بندي د به څه چل کوي د ورانه ډیر کوي کې آبادې به ډیر کوي ورانه به ډیر کوي نو په کار دلته څه شي ده چې دا کمی کمپنۍ کم شی جوړ کړي او دغه د پاره کم شی ورسره یې کوم کتابګي ورسره یې امغه نه به کار اخلي کته بل هر څه نه کار واخلي بل هر مرجانه کار واخلي نو فساد به زیات کړي آبادی به نه راوستلی الله دا کون پیدا کړي د ازمکه اسمانونه ستوري انسانان پیریان ملائکه د ارڅ دی الله فعلی نظام دی او قران کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله وحی کړی دا الهام ورته کړی دا دی الله قولی نظام دی د قولی نظام او د فعلی نظام ترمنځ په دې کې دوی لمن موږ سره له منافقت نه کار اخلي اسې د موږ د نوې ځوانان تیرباسي او خلکو ته وسوسې ورچي اسلام د ژوند د چلولو لپاره په هر مجال کې په لکونو صفحه معلومات لري په لکونو کتابونه شته دي څوار لسوه کاله په لکونو علماو په دې باندې خواري کړي استنباطات کړي دي تفریعات یې کړي د هر څه لپاره جزئیات معلوم کړي د جزئیاتو لپاره احکام معلوم کړي دي او بیا کتابونه په ټولو ژبو کې موجود دي شته دي دا څنګه ده چې اوس بشر د محتاج ده او بل هیڅ شی معلومات په مخ کې نشته اوس به د خپل عقل استعمالي او د غیر لار نه به نو قانون جوړي او په غي باندې ده د دنیا رواني د دنیا چارې به رواني دا یو بدګماني ده په الله باندې دا یو بدګماني ده په اسلام باندې او دا یو انکار حق ده او د هغه معلوماتو نسترګې پټول دي چې هغه په میلیونونو میلیونونو صفحې موجود دي او په ټولو ژبو کې موجود دي او بل خبره ده چې دغه خبره چې د تاسو کوي کافران دا خبره نه کوي چې کافرانو ته د مسلمانانو هغه معلوم دي مصادر ور معلوم دي د کافرانو چې د مسلمانانو منابع ور معلوم دي د مسلمانانو علم ور معلوم دي د مسلمانانو قانون ور معلوم دي د مسلمانانو د شریعت تازهوالی په هر وخت ور معلوم دي دا کوم خبره چې توای د دې وطن د منافقان او د دې ګډاګیان او غلامان او د دوی شوڅو د د پرنګیان فرهنګیان نه دي پرنګیان فرهنګیان دوی د خبره کوي چې د ولس او د خلک د ځوانان په باندې مشغولې او تشویشونه ورچي د علم په تله کې د دوی دا خبره وزن نه لري د واقعیتونو په تله کې د دوی دا خبره وزن نه لري څنګه څنګه چې موږ صحابه او د الله رسول عمل تر رسیدل دي ته وبایت سمانه که بعض خلکو ته چې فلانه دا کار وکړي یا جهاد فرض عین دی یا دا دی که ها. چې نو دوی وایي چې چې ولې چې موږ ورته وایو چې الله او د صح- الله رسول کړی دی او صحابه او کړی ها. کړی دی که نو دوی وایي چې دې ته نشو رسېدی صحابه او ته د الله رسول عمل ته هم نه شو ولې نشو رسېدی لاسونه هم کم شوي دي هغه ډیر لاسونه درلودل د موږ لاسونه کم شي هغه ډیر پښې درلودې موږ پښې کم شي دي دغه شپک شپک لس لس سرونه د موږ یو سر پاتې ده دغه په ځل کې نه نه لس لس زړونه د موږ هم دا یو زړه ده یا هغه د فولاد نه جوړ شوی موږ د غوښو نه جوړ شوی یا هغه د جنت نه راغلي خواړه خوړل او موږ د ځمکې د مخ واړو ولې نشو رسیدای دا چې وایي چې موږ د صحابه او عمل ته نشو رسیدای ولې نشو رسیدای علت وایي څه شی دی چې څه چل شوی په موږ چل څه شی دی ولې نشو رسیدای یو علت خو به وایي کنه چې دغه چل ده دا د تنبلۍ اسې خوش یو تعبیر ده اسې ځان خلاصول دي فتقوا الله ما استطعتم دی الله نه غونه ویری چې څونه کولای شي چې څونه کولای شي هغه خو کو چې نور دی بیا نشو کولای په غیبه دی ګوند الله نه نیسی د ځې نشي کولای دا خو کولای شي کنه کم بخت په تیرې په خې کې مجاهدینو ته ما نشي جوړولای حمله نشي کولای فدای نشي کولای دا خو کولای شي چې جلابي ورته ومنځي هلته هواري کې وچی کې ورته ها دا خو کولای شي کنه اسی تنبلی د خوشی بانی دي ده وړه ورته لمدولای شي کالی ورته منځلای شي د مرکز ورته جارو کولای شي کنه دا هم نشي کولای مرکز هم نشي جارو کولای ستندې هم ورته نشي اورولای کالی ورته نشي تودولای منځلای لګوبو ورته نشي تودولای چې هغه خپل خیرنې څنګه په باندې پریمینځي دا هم نشي کولای چې خوش تنبلی ده داسې ځان خلاصول او باندې موږ دغه عمل ته نشو رسیدای ولې نشي رسیدای څه چل در باندې شوی ده ته خو شروع کړې چې ته رسیدای شي که نشي رسیدای دا اوس د فدایان کوم عملونه کوي د دښمن زړه ته ځان ورور سي زړه یې وچي په دښمن کې درې درې ساعته څلور څلور ساعته په یو یو میدانوي کې شل زره سلیر زره پنځه ویش زره غوی ته راتاوي څلور پنځه کسان دوی ټول څو یو خوا منډوي څوک بل خوا منډوي دا کوي شي که نه شي کوي د صحابه غونې کوي شي کنه شي کوي عزم غواړي ولې نشي کولای بخنه غواړم هغه بارا کې ما څه خبره اورېدلې و داسې لکه کوم مجاهد سړی نو ډېر تکړه مو لکه خپله د دا خبره کړې وه چې وایي هغه ده کاشکې که وایي زه د صحابه په وخت کې وایي ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه به داسې دفاع کړې وه او دا به مې کړې هغه به مې کړې دا خبرې کړې وې او پس هغه بیا دی چې ویده شوی بیا په خوب کې لکه نبی کریم صلی الله علیه صلی الله علیه وسلم نو بیا چې و یو ګاډي کې ناس دي دا یو دا دا صحابه سو صحابه دي او هغه امدا کوم کس چې دا خبره کړو دا مر سر ناس و دسه د یو غره په طرف روانو و چې ګوره دا ګاډی له روټ نه واوخته د سپغره باندې هغه شو روان شو په غره چې ورجیک شو نو ما ته ورو رسېد وای د هغه واپسې را حرکت شروع که په شا را روان سو ګاډی راتاوی ده کنه نو چې وای دا هغه صحابه د کوشش وکړي چې ځان خطا کړ ګاډي نه دا کوم کس چې خوب لیدلی و چې وای ما ویل چې یو غټ کاڼی ورته راواخلم ټیر ته یې کېږدم وای دا کاڼی ته ځان ور خطا کړ چې بېرته راغی وای صحابه او خپل سر ورته ایښی و د ګاډي لاندې خیر دا خوبونه دي خوبونه خو څه شرعي احکام نه یي که نه خو اسی مبشرات وي یو د اطمینان باعث وي یو شی وي کله د د بشارت او د زیر یو هغه پکې وي نخ نخانه پکې یو اشاره پکې کله د یو تهدید او د وعید او د خطر نخ او نخانه پکې خو خوبونه نه شرعي احکام دي نه په دې باندې سړی شرعي احکام بیانولای شي او نه سړی دا ویلای شي چې هو دا نو اوس یو یو دینی شرعي مسله شوه د خو د خوبونه په اسلام کې داس یو یوازې تشویقي یا یو تنبیهي نقش لري دین احکام او مسائل او د شیان ته نه استنباط کیږي په دې باندې ډیر ډیر اعتماد په باندې نه پکار او بل دا چې کله څوک خوب ویني ماهر سړی ته ورشي هغه کې دی شي یو خه غوره تعبیر تر اوسه کې دی شي تا په ځین کې یو ډول غنلی یو دغه تعبیر دی هغه ماهر سړی په علم کې بل شي هغه به هغه ښه ښه طریقه درته وایي او د خوبونو خبره دا ده چې کله څوک خوب وویني نو که ښه خوب لیدل او دی الله شکر دی په باندې وباسي او یو سم سړی ته دی وایي چې هغه تعبیر ورته وکړي ان شاء الله چې نتیجه یې بیا هغه سره راوځي او که چا خطرناک او داسې لیونه ډارونکي غو خوب لیدلې هیڅ ته دی نه وایي هیڅ ضرر به ورته نه رسیږي د حدیث شریف مفهوم هم دغه ده چې هیڅ هیڅ ضرر او تکلیف ورته نه رسیږي نو د خوبونو په موضوع باندې به بيخي دین او شریعت او احکام او کتابونه او مسایل دا به خوبونه ته نه پرېږدي اکثر چې یو سړی په دې وجه باندې جهاد نه کوي چې په دې کې جهاد کې یعنی مجاهدینو کې بعضی غلط خلک دي بله او د دې په وجه باندې دا ناس یو مخ کې جهادونه کړی وي چې اوس د دې په خطر نه کوم چې د اوس غلط خلک دي پکې او یعنی روسته به نظام د دې غلط راځي کنه نو دغه وجه باندې د لڅ رقم یعنی دغه ور کول پکار نو داس خو نه ده چې د امت ټول په گمراهۍ باندې راټولېږي چې دی وایي زه جهاد ته ځکه نه ځم چې مجاهدینو کې غلط کارونه دي د مجاهدین چې دي دا د سلوي مخه ټول د په تله کې بيخي د منلو وړ نه دي بيخي دا سې دي چې غرزول دي د غيو ډله به خراب یا بل خو بخي کنه دا ګروپ به خراب یا بل بخي د دې ولسوالۍ مجاهدین به خراب دي د بل خو بخي دي بل ولایت خو بخي چې بيخي د دې ټول مجاهدینو نظر تور ده په دنیا کې خو به چرته یو بل پاک زائد د پزین کې یالته دی ورشي ودی که د اختیار جهاد غواړي خدا بانه ده چې زه جهاد ځکه نه کوم چې په دې صف کې اوس نامطلوب خلک دي او بیکاره خلک دي چې ته ورنشي خې نه کې نصيحت نه کې دعوت نه کې ورته نو هغه به ملائکه ورته راکوزيږي څوک به کوي ورته دا سې ځان خلاصولې و بهانه ده دا ټول خلک به گمراهي د د څونه راوتلې دا به ټول گمراهي او یوازې دای به پکې هغه وي والي صاحب پاکري بخنه غواړم یو ټوکه مې پکې یو ځای کې ومړی شو یو زړې ښځې ویلي چې هغه کولی چې مزاق جړا یې کوله که نه نو چا ورنه پوښتنه کړې وه دا دا څه ده ولې صحیح جړا نه کوي چې هغه ورته ویلې چې شعر غوندې ترنم کې ورته ویلې که نه زما په زړه خپله دا نه ده که نه څنګه چل دی زه ما خپل دانه ده دا پلان کې د داسې شي دا مې اسې بانه ده او ځینې خلکو په ځل کې خپل خیره موجوده وي بس د خپل خیره د پټولو لپاره په نور خلکو باندې خړې وبو راشي او پرې د ځدام خړ شي تاسو دا د وینې چې د جهاد او د مجاهدینو صف ته چې راوځي یو نیم چې پکې نه پوه من يخدم مصالح په اصول باندې غږېدل دا خو دې چا سره منه نه دراغلي تسلیمېدل یو معنا لري ل کافر سره د خپل قضیه په اړه باندې سپیناوی دا بل معنا لري خبرې چیرته مذاکرات یو ځای کې بند نه دي د دې ممانعت نه دی راغلی له حق نه تیرېدل دا منه دي انحراف منه ده تسلیمېدل منه دي کفار سره غاړه وړل منه دي پات شو دا چې کافر ته خپل خبره کوي کې د میډیا له لارې ورته کوي کې مخامخ ورته کوي په دې کې خو څه ممانعت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د کفار سره خبرې کړي قاصدانه ولېګلي په خپل خبرې سره کړي دي غوینه مندګان هم راغلي ورته ناس دي خبرې کړي دي خبره کول دا یو هنر ده دا یو کمال ده دا دا یو ظرفیت دی دا یو عیب نه ده خو غلطه خبره کول او کمزور خبره کول او له حق نه تیریدل دا عیب ده او بیا وایي چې طالبان چې دی یوازې افغانستان کې دغه کوي او د سراداتو منل ده ډیورن دا ټول سیاسي مسایل دي د سیاسي مسایلو په اړه کې زه تاسو سره اوس خبره نه کوم ځکه د دې ماسته جواب نشته چې جواب نشته نو زه تاسو ته څه وایم او تر ډیر حد دا ټول بهانه جوړې دي اسه مغه د دانه خبره ده چې په ځل کې خپل دانه ده پلانې مې بهانه ده دا یو یو یو څنډه خو به داسې پاکه پیدا شي چې دا به کې ولګي یو څنډه خو به داسې پاکه پیدا شي د په دې ټول جهاد کې یو ځای پاک نه ښکاري یو ځای ورته سم نه ښکاري چې د خپل مسولیت ادا کړي د وسنو دا پرتا چې یو صبر زما وحدت اخبار کتو پای کې د لیکلو چې یاره تاسو د طالبان باندې غږ کړی چې ګورئ تاسو د وټونو کې خلل مو واقع کوي که چېرته تاسو د وټونو کې خلل واقع کوي نو ټول خلک به وټونه هغه مجرمانو ته ورکړي او ښه خلک به پاتې شي دا باندې د وټونو لپاره دی ولټوي چې یاره که موږ وټ ورنکړو نو چېرته غلط سړی به پکې مشر شي نو موږ دې دپاره وټول کړو چې ښه سړی پکې مشر شي او بل هغه قرآن آیات هم وایي چې تاسو امانتونه خپل اهل ته ادا کړئ نو وایي دې موږ ته پکې ښه خلک اهل ښکاري او دا وټول موږ یو امانت دی دې ادا کړو یعنی داسې مثال لري چې څوک وایي چې یاره دغه شرابخانه ده په دغه شرابخانه کې که زه کېننم دلته اوس یو بل شرابي راځي کېني زه ورځم شرابخانه کې کېنم هلته بیا نفلونه کوم شرابخانه ده زه ورزم پکې کینم چې د جنماز پکې ورم خپل نفلونه کوم پکې ځکه که زه ورنه شم هغه یو بل شرابي راځي کینی غذای نیسی دا صحیح دلیل ده د نفلونو ځای معلوم ده د نفلونو ځای به نفلونه به د نفلونو په ځای کې کوي شراب خانه بل منځه وړي بندې به نه دا چې الته پکې ټوټه دغه ځای اشغال کې چې وو بل شرابي را نشي دلته کینې نه شراب خانه مخه په دې نه نیولای کېږي چې جې نماز پکې اوار کې ولته غلای کې نیوي چې بس دا زمانی ولې او پنځه کسان نورم در سره بوزي شیخان شیخان او تاسو دلته کې نه الله الله هواي ګوند د شرابیان دې نه منی شي شراب خانه به بندي خلکو ته په مسجد کې خبره کوي په پارلمان کې د دین خبره نه کیږي په دې باره کې خو موږ تاسو تفصیلي خبره وکوله که نه دلایلو باندې ولاړه خبره مو کوله ما ته وایي چې کفر سبب د مرګ نه دی او افغانستان چې کوم کافر راغلی دوی سره باید جنګ ونه شي او دا زموږ د سولې لپاره راغلي نو په دې باندې تل دا نه واچوي زه خو وایم چې دا موضوع بیخي داسې ده چې بیخي سړی یو شرعي دلیل هم پرې باندې تېر نه کړي یوازې سترګې وغړوي یوازې سترګې وغړی او یوازې د کرزي ژړا او هغه اوښکې چې په مخ را روانې وي همغه هم راته ذهن ته راولي نو بیا معلومېږي چې دا اوس د سولې لپاره دي که دا په موږ د موږ په اوږو د سپرېدلو دپاره راغلي دي د سولې لپاره دې دې ته سولې لپاره وایي چې راځه د خلکو کورونه بمباروه د خلکو ښځې وژنه د خلکو خویندې کونډوه د خلکو بچیان لاسونه او پښې تړه سترګې ورتړه خلطې ور اغونده ورته په تور شپه کې لاس تړلي ګوانتنامو ته بیایا په کلونو کلونو له خپل اولاد اهل خزې د خپل وطن نه خپل ازادۍ نه محروموه په عالم باندې بندیز لګوه د نصاب نه د جهاد ټکی د اسلام ټکی داتې نه لري کوه یو امریکایي دوه امریکایان په یو موټر کې روان وي په سلګونو موټر لا خرته ورپسې روان ادي مخکې کېدو اجازه مه لره د امریکا جمهور راځه په شپه کې بي پاسپورټه بي ویزې بي اجازې بي خبره ټول نظام ټول حکومت رئیس جمهور په باندې خبر نه راځه په بګرام کې کېنه خپل فوزیان ته بدمعشي وینا کوه بیا خپلم کرزي ته مو وایه د سفارت لاره ټلیفون ورته کوه چې زه راغلی یم ما ته راشه که د ما زیارت کوي دا د تسوله وایي د ته آبادي وایي د ته هغه وایي انسانیت وایي د دې خلکو زمیرونه مسخ شوي دي دا ټول هغه مشکلات دي چې موږ تاسو ورسره مخ یو موږ نه علما پر دې کړي لا به نورم پر دې کوي او دې موضوع ته بسره په شریک باندې پام کوو په دې موضوع باندې بم خبره کوو دا محاربین دي د حرب د جنگ لپاره غري لپاسې تیاری بمبار کوي لاندې ټانګونه وهل او وژل کوي پوزونه تړل کوي استخبارات نیول کوي و وشت زره ځوانان د موږ تاسو د اوس د اسلام په جرم باندې چې دوی جرم غني د افغانستان په زندانونو کې پراته دي و وشت زره ځوانان د موږ په لکونو خلک د موږ ووجل شول د په اول کال باندې چې د راغل په ننګرهار کې د تورک یو ځای دی د کولمې کلی په یو ورځ په یو څو ثانیو کې 2.5 کسان په یو ورځ ووجل په ټول کلی کې ژوندې څوک پرې نه خو ده حیوانات ووجل انسانان ووجل ټول دې ته سوله وایي د دې زميرونه مسخه شوي دي د خلک ډالري تنخواوې اخلي د د استعمار لا سپیکرونه دي د کافرانو ګډاګیان دي نو ځکه خو زه تاسو ته وایم چې ازي د دغه خلکو سره د دلیل په میدان کې د مقابله لپاره ځان تیار کو د دې خبره غلطه ده د واقعیتونو نه بيخي انکار ده نو ورته چې د سولې لپاره راغلي دي ما ته یو شای ورځ خبره کولم دغه سي ته ورته خبره کوله و چې موږ فعالیت کوو د موږ د فعالیت اجازه خو شته د موږ ته څه نه وایي راډیو هم لرو پوهنتون هم لرو اخبار هم لرو پوهنتونونو کې هم کار کوو د موږ مخالفت خو څوک نه کوي نو ما ولې ته داسې وکړه یو تجربه وکړو امتحان وکړو تاسو رادیو لري وي هو ولمته اجازه راکړه زه به در سره راشم دا تاسو په رادیو کې په خبرې وکړو او دا در سره لیکل تعهد کوم چې د حکومت په خلاف هیڅ نه وایم یوازې د جهاد آیتونه او حدیث بیانوم د ازادۍ په اړه خبره کوم د دې حکومت په خلاف یو حرف نه وایم د چا هیڅ نوم نه اخلم ما در سره بوزه ته آزاد ملک کې ځان آزاد بولې د دې ته د ازادۍ نه به زم استفاده وکوم د نیولو نه مې وساته تړلو شړلو نه وته چې د آزاد سړی دی د آزاد ملک دی د آزاد رادیو تر غله ده او د آزاد دین وینا کوي خلکو یوازې ما در سره بوزه وینا دا خو نه کی مورچه نه کی بیا د چلو کا چې ما در سره مو بیا زه به وینا لیکه هغه درکم ثبت کړي به درکم دا نشر کړت بلانه بم خلاصې زه بم د امنیت ونیولو دي دنه خلاصې ما ته ته به مسولیت نه در پاړه رادیو ولري زه به وینا درکم وې دې څه شوی مزه به دیموکراسي په باره کې وینا وکوم په دلیل ولاړه وینا کنځا به پکې نه وي ستغې سپورې به پکې نه وي ناروا به پکې نه وي په شا باندې به بېځای انتقادونه پکې نه وي د چا نوم اخیستل به پکې نه وي ډیموکراسي به من حیث ډیموکراسي بیان کم چې دا کفر ده که دا اسلام ده فلش کې به در کوم مثال تیر راډیو کې واچو ته آزاد راډیو دې آزاد ده امریکایان د سولې لپاره راغلي سترګې زیړې شوې خړې شوې رنګ یې زیړ شو بې سلام او بې دواره نه لاړه دا کوم ازادي ده ما نشه در په ولې مې بیا وینا مې دوه نه کښې کوم نشه وړي نو ریکارډ کې هم نشه وړي رادیو لري اخبار لري پونتون لري مؤسسې لري افراد لري پونتونونه کې ملګری لري دوه نشه کې د سره نشه وړي زه به در ورسوم مالته ما زه ته رادیو ته ورواچو چې خلک واوري زه یو وګورم چې څونه ازادي لري او امریکایان ته ته څونه ازادي درکوي یو بل چې اکثره ته کول ویو مولوی صاحب راوخته وی وی راډیو ته کابل کې یو تلویزیون ته چا وای پښتنې کولې خلکو ته نه بیا د پښتنې بجریان کې یو چا پښتنه مطرح کړه چې مولوی صاحب د دغه موضوع په اړه کې تاسو سره یاد مخکې تر دې چې مولوی صاحب پوښتنه وکړي ځواب کړي فورم تلویزیون کې پروګرام بدل شو سوال چې مطرح شو پروګرام بدل شو بل څه ورولې د قصه ختم شو مولوی صاحب نو قصه نو چل بیا مې پوښتنه وکړه دا ول د څه چلو شو په تلویزیون باندې ورې کو دتا وشو وای مولوی صاحب ته سوال راځي شو دلا جواب ویل نه د امریکا د سفارت نه ټلیفون وشو چې برنامه قطع مولي رخصت هر څه ژوندي تعقیبول هلته چې برنامه خطا کې بل شي ورور شوی مولوی رخصت دا جواب بنوي ترڅو مولوی ځان جواب ته جوړاوه د سفارت نه ورته ټلیفون وشو چې قصه بنده کړي دا د ازادي ده دا اسلامي قانون ده نو ځکه خو ما تاسو په دې موضوعاتو کې قانون اساسي ورکړی چې یو به د قانون اساسي وګورو که اسلام راضي شي وي منو او که کفر ویني د کفر ټکی به راته معلوم شي پکې دا ولې کفر ده چې د مخالفت کوو ولې مخالفت کوو که د دین خبره پکې و او په دین ولاړو په دلیل ولاړو بیا توبه وباسو له خپل جهاد نه له خپل مخالفت نه د خپل قتال نه ورزو ورته درېږو په سر سترګې اسلام به بیا ولې نه منو بیا د اسلام نه موږ مسلمان پاتې کېدای شو او چې دا نه منو ولې نه منو د دې وجه نه مونږ چې کفر ورکېده دا کفري قانون دا کفر په کوم کوم ځای کې دا کومل ته برالا کفر کومل ته پټ کفر په دې باندې به ان شاء الله سره خبره کوو نو دا دوکه کړی دی دا مسخه کړی دی مسخه کړی هغه یو شعر دی د چاوي چې د درویش یو ترانه کې ده کنه وای شیخ ته هم فتوا راځي تیار واشنگټن څخه نور د خپل کتاب د قیل او قال خبرې نه کوي دوی ته فتوا تیار له واشنگټن نه راځي د خپل کتاب د قیل او قال خبرې دوی نور نه کوي ګوري پرونی غازیان ولاړ دي تر صلیب لاندې خرج شو په ډالرو د ریال خبرې نه کوي نور د مدینه منورې او د ریال دا خبرې نه کوي و د ډالرو خرج شوي دي او خرج شو په ډالرو د ریال خبرې نه کوي نو دا پردي دي دا خلک دوی به یو ورځ د افکارو د نظریاتو د عقایدو پر اړه کې پیژنو بیا به تعامل ورسره کوو چا سره پوښتنه شته بل اوس الله دې خیر درکړي الله دې تاسو ته اجر درکړي الله دې موږ تاسو قبول کړي الله دې موږ تاسو ناراضي شي کچېره خدا نه خاصه داس شوی چې د موږ په جبه باندې د موږ په درسونو کې څه داسې خبره راغلي چې هغه ناروای او غلط موقف په هغه باندې موږ د الله نه بخنه غواړو الله ته توبه وباسو الله دې موږ په جبه داس نه راولي چې د الله د ناراضي سبب کیږي او د اسلام د بدنامۍ سبب کیږي